د لوح محفوظ نه اسمان د دنیا ته په دغه ترتیب باندې نازل شو دا کم ترتیب چې زموږ په مخ کې پروت دی چې اول سورته فاتحه ده بیا سورته بقره ده علت ترتیب همداسې په اخر کې سورته والناس ده نو دغه ترتیب باندې د لوح محفوظ نه اسمان د دنیا ته الله پاک دفعتا واحدتا فی شهر رمضان فی لیلة القدر الله پاک راولې ګړي دا ترتیب توقیفی دی دا قران کریم کې چې زموږ په مخ کې کوم ترتیب پروت دی دا توقیفي دی یعنی په دې ترتیب باندې د لوح محفوظ نه اسمان د دنیا ته دا قران راغلی او دویم ترتیب د قران چې دی دویم نزول هغه د اسمان د دنیا نه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نو اسمان د دنیا نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته درې اتیا سورته قبل الهجرت نازل شو او یو دیر سورته بعد الهجرت نازل شو نو دا لګ لګ نازل شو په درویشتو کالو مشهور قول خدا دې تاسو اورېدلې ده چې د اسمان د دنیا نه رسول الله صلی الله علیه وسلم د قران په درويشتو کالو کې نازل شو شروع یې د ولسم د رمضان نه وشوه، د قرآن کریم د نازلېدو او نهم د ذوالحجې باندې نزول ختم شو، په ولسم د رمضان شروع شو او په نهم د ذوالحجې باندې نزول د قرآن ختم شو، دا درویشت کاله شو. دیارلس کاله په مکه مکرمه کې قرآن نازلېدو یو دیر درې اتیا سورته دیر لس کاله یو اتیا سورته دا په مکه مکرمه کې نازل او لس کاله په مدینه منوره کې یو دیر سورته الله پاک نازل کړ نو مشهور قول پکې دا دی چې دا مجموعه درویش کاله ده لیکن صحیح قول دا دی چې پوره درویش کاله نه دي پوره شوي په دې درویشتو کې قصور حذف شوي دي قرآن کریم د نزول زمانه دوه ویشت کاله دوه میاشتې او دوه ویشت ورځې وه دوه ویشت کاله دوه میاشتې او دوه ویشت ورځې دا د قرآن د نزول زمانه وه دولس کاله پنځه میاشتې او دیار لسرزی په مکه مکرمه کې قران نازلېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پیغمبر شو نو په مکه مکرمه کې پوره دیار لسکاله تیر نه کړ بلکې دو لسکاله تیر کړ دو لسکاله او بیا پنځه میاشتې او دیار لسرزی په مکه مکرمه کې پاتې شو نو دولس کاله او پنځه میاشتې او دیارلس ورځې قرآن کریم په مکه مکرمه کې نازلېدو تحقیقي قول مطابق درې اتیا سورته نازل او نه کاله نه میاشتې او نه ورځې پورا درې وړه نه نه کاله نه میاشتې او نه ورځې دا په مدینه منوره کې قرآن نازلېدو په دې کې یو دېرش سورته نازل نو دا مجموعه د مکی زندګۍ او د مدینی زندګۍ بعد النبوت دو وشکال او دو میاشتې او دو شورځي اوس د دې لپاره څه حکمت وو چې د لوح محفوظ نه اسمان د دنیا ته الله په قران کریم یکدم راولېږل او په دې کې څه حکمت وو چې بیا الله پاک د اسمان د دنیا نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لګ لګ را لګلو نجمن نجمن نو په دې کې علما حکمتونه بیانوي د لوح محفوظ نه اسمان د دنیا ته یک دم راغلو جملتا واحدتا په دې کې یو وجه تفخیم امر القرآن عظمت د حال د قران الله پاک دا ښکاره کوله چې دا یو عظیم ترین کتاب دی د ټوټه ټوټه کولو قابل نه دی نو جملتا واحدتا یقدم نازل یو حکمت پکې دا تفخیم امر القرآن او دویم حکمت پکې تسویه بین نبینا و بین موسی علیه الصلاۃ والسلام موسی علیه السلام ته الله پاک تورات جملتن واحدتن ورکړو ټول کتاب یو ځای ورکړو موسی علیه السلام ته نو په یو ځای ورکولو کې تعظیم نو الله پاک زموږ د کتاب د قران او د موسی علیه السلام د کتاب په مابین کې تسویه راوسته برابرواله راوسته د قران داسې حیثیت هم پیدا کړو چې دا په هغه حیثیت باندې یکدم نازل شو نو د لوح محفوظ نه اسمان د دنیا ته یکدم نازل شو تسویه بین نبینا و بین موسی علیه السلام بیا په دې کې دوه قول دي چې اسمان د دنیا ته قبل النبوت راغلی دی او بعد النبوت قران کریم د لوح محفوظ نه چې اسمان د دنیا ته راتلو نو قبل النبوت راغلو که بعد النبوت راغلو راجح قول پکې دا دی چې بعد النبوت راغلو کله چې الله پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پیغمبري ورکړه نو بیا د لوح محفوظ نه اسمان د دنیا ته قران الله پاک راولېږه ښه دویم د اسمان د دنیا نه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نجمن نجمن لګ لګ نازلېدو په دې لګ لګ نازلېدلو کې څه حکمت و الله پاک لګ لګ ولې را لېږلو د دې جواب الله پاک په خپل کړی دی یو ځای کې الله پاک فرمایي وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة کافرانو به ویل چې ولې دا قران یکدم ناراضي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بلکې دوه وشکاله او دوه میاشتې او دوه شورزو کې دا ولې راځي نو کافرانو دا اعتراض وکړو الله پاک ورته جواب ورکړو کذالک لنثبت به فؤادک بس دغه په حکمت ده کذالک همدارنګه الله پاک فرمایي موږ دا قران نازلو نجمن نجمن لګ لګ نازلو لنثبت به فؤادک د دې لپاره چې ستاسو زړه ور باندې مضبوط یعنی تا ته خیرات رسول الله صلی الله علیه وسلم کو انسان بشر او په حدیث کې راځي په ما باندې داسې هیر راځي لکه ستاسو نه چې خبرې هیریږي رسول الله صلی الله علیه وسلم انسان او بشر لنثبت به فؤادك د دې لپاره چې تاسو زړه ور باندې مضبوط کو نو الله په قران لګ لګ پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل وو د انزال معنا څه ده ګور الانزال لغتن تحریک الشیء من العلو الى السفل دبره نه ښکته طرف ته د یو شي راښکته کول راکوزول حرکت ورکول تحریک الشیء من العلو الى السفل دې ته ویل شي انزال نو د قران کریم د انزال څه معنا ده قران خو د الفاظو نه عبارت دی او تحریک الشیء من العلو الى السفل دې د دې تعلق د جواهر سره د اجسام سره تعلق لري او قران کریم اعراض دي لکه دا کتاب خو نه دی نازل شوی الفاظ د قران نازل شوی دي او الفاظ د قران اعراض دي نو د دې اعراض د نزول څه معنا ده نو د دې اصلي معنا کوم ذکر کړه تحریف الشیء من العلو الى السفل دا خو اصلي معنا ده د دې تعلق د اجسام سره د قران په باره کې به د انزال معناوي اظهار القراءه د انزال معنا دا یعنی نزول د قران کریم دو نزول مونږ ذکر کړ یو د لوح محفوظ نه اسمان د دنیا ته د دې نزول څه معنا ده اظهار القراءه او دا رنګ د اسمان د دنیا نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله پاک دا قران نازل کړو د دې انزال څه معنا ده اظهار القراءه د جبريل عليه الصلاه والسلام په ذریعہ باندې د قران کریم د قراءت اظهار رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جبريل عليه الصلاه والسلام به چې رسول الله صلی الله عليه وسلم ته د قراءت اظهار کولو د اظهار د قراءت د پاره یعنی د ادا د پاره په دوه طریقې وي په دوه طریقو به رسول الله صلی الله عليه وسلم دا قران رسول الله صلی الله عليه وسلم ته بیانول یو دا چې رسول الله صلی الله عليه وسلم به د بشریت نه قوت صورت د ملکوتیت ته حقیقت د ملکوتیت ته حقیقت د بشریت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په بدل شو په حقیقت د ملکوتیت او بیا به جبرئیل علیه السلام ورته اظهار د قرائت وکړو د پیغمبر علیه السلام په زړه کې به د قران الفاظ واچول قران به ورته تلاوت نو پیغمبر علیه السلام به د بشریت نه ملکوتیت ته واوړېدو او بیا به جبرئیل علیه السلام ورته وحی کوله او دویمه طریقه به دا وه چې جبريل عليه السلام به د ملکوتیت نه راواوړېدو بشریت ته او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به د قرآن الفاظ بیان کړل نو یا به پیغمبر علی السلام صفت د ملکوتیت ته واوړېدو نو د دواړو په مابین کې به مناسبت راغلو جبرئیل علی السلام هم ملائکه وا او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم حقیقت د بشریت نه حقیقت د ملکوتیت ته ووختو او بیا به ورته جبريل عليه الصلاه والسلام قران بیان کو او کله کله به داسې کېده چې جبريل عليه الصلاه والسلام به د حقیقت د ملکوتیت نه راووختو حقیقت د بشریت ته او بیا به رسول الله صلی الله عليه وسلم ته قران بیان کو او د دې بیان د لپاره مختلف کیفیتو د وحی د لپاره او د دې بیان د قران د لپاره په مختلف کیفیتو کله کله به مثل سلسله الجرس په حدیث کې راځي داسې به وو لکه یو زنځیر چې په یو غټ کاڼي باندې پروت یو غټ ګارډ باندې او داسې شرنګی مثل سلسله الجرس لکه ګونګرو چې شرنګیږي یا زنځیر چې په کاڼي باندې شرنګیږي نو په دې هیئت او داسې کیفیت به او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به قرآن بیانولو نو کیفیت به یو کیفیت مثل سلسله الجرس کله به داسې کله به د سلسله الجرس طریقه وا او کله به د بوکی طریقه وا جبريل عليه السلام براغلو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زړه کې به بوکی وکړو په دې طریقه به قران ورته بیان اين فصفي روعي دویمه طریقه دا و او دریمه طریقه دا و چې د یو سړی په شکل کې به ورته ملائکه راغله او خبرې به ورسره وکړي لکه مو تا چې د یو بل سره خبرې دا سي عادي خبرې به ورسره وکړي په دې طریقه به ورته قران بیان کړي او څلورمه طریقه یې ورته دا وه چې الله پاک به د پیغمبر علی السلام سره خبرې وکړي جبرئیل علی السلام واسطه به په منځ کې نه و ډایرک به الله پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کلام کلام وکړو لکه د معراج په شپه او یا په خوب کې په حدیث کې راځي اتانی ربي فقال فيما يختصم الملأ الاعلى نو ګور الله پاکم ډایرک کلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کړی نو څلورمه طریقه به دا وه ګوره د وحی لپاره څلور کیفیت زدم اول مثل صلصله الجرس دویم نفس فی الروع د پیغمبر علی السلام په زړه کې پوکول دریم دا چې جبرئیل علی السلام د انسان په شکل کې راشي او مخامخ کلام وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم او څلورم دا چې د جبريل عليه السلام واسطه په منځ کې نه ډایرک الله پاک د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کلام وکي او قران ورته بیان کړي نو د وحي د لپاره دا څلور کیفیت په دې بحث د نزول کې اول ما نزل اول کم آیات نازل شو او آخر ما نزل آخر کم آیات نازل شو نو ما خو درته ویل چې په مکه مکرمه کې درې اتیا سورته نازل شو او په مدینه منوره کې یو دیر سورته نازل شو یعنی یو اتیا سورته قبل الهجرت نازل شو او یو دیر سورته بعد الهجرت نازل شو نو په مکه مکرمه کې اول اقرا نازل شو اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق نو دا په اعتبار د مکی سورتونو سره اول سورته ده او په اعتبار د ټول قران سره اول سورت ده په نزول کې اول اقرا بسم ربک الذی خلق دا نازل شو او اخر کم نازل شو نو په دې کې اختلاف ده بعض علما فرمایي چې په اخر کې سورته عنکبوت نازل شو بعض علما فرمایي چې په اخر کې سورته مؤمنین نازل شو او بعض علما فرمایي چې په اخر کې سورته تطفیف نازل شو خو یو محدث دی مفسر روح المانی کې دغه قول را نقل کړی شوی دی قاضي ابو بکر رحمه الله ورته وایي دغه د کتاب نوم دی الانتصار هغه کې فرمایي هذه الاقوال ليس فيها شيء مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم په دې اقوالو کې څه مرفوع قول نشته پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل څه تعین نه کړي چې په اخر کې کوم صورت نازل نو اول کې سورته اقرا نازل شو په مکه مکرمه کې په دې کې خو اختلاف نشته او په اخر کې چې کوم سورته نازل شوی په هغه کې درې قول دي بعضي علما فرمایي چې سورته عنکبوت ده بعضي علما فرمایي چې سورته مؤمنین ده او بعضي علما فرمایي چې سورته تطفیف ده او قاضي ابوبکر په الانتصار کې فرمایي چې ليس فيها ليس في هذه الاقوال شيء مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم په دې اقوال کې مرفوع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ته نه راغلی مرفوع حدیث پکې نشته او په مدینه منوره کې اول کوم صورت نازل شو نو په مدینه منوره کې اول صورت بقره نازل شو او اخرن په کې صورت مائده نازل شو نو دا په اعتبار د مکی او د مدنی سره اول او اخر ما درته بیان کړو په مکه مکرمه کې اول کم سورته اقرا او اخر درې قوله په مدینه منوره کې اول کم سورته سورته بقره او اخر پکې سورته مائده دا په اعتبار د مکی او د مدنی سره اول او اخر على الاطلاق د قران اولنې سورته کوم او اخرنې سورته کوم على الاطلاق نو علی الاطلاق اولنې سورۃ اقرا ده اقرا بسم ربک الذی خلق علی الاطلاق په اعتبار د ټول قران سره او اخرنه پکې دا قول د الله پاک دی راجح قول پکې دا دی چې الله پاک فرمای وتقو یوما ترجعون فيه الى الله على الاطلاق اخرنه آیات دا دی اگر چې پدې کې اختلاف شته خو راجح قول پکې غالبا دغه دی چې وتقو یوما ترجعون فيه الى الله دا پکې اخر اخر نازل شوی دی على الاطلاق د قران کریم د سوراتونو او د آیتونو او د حروف تعداد سوراتونه چې دی یو سل او سوار لسدي او بعض علما فرمایي چې یو سل او دیار لسدي دوه قول دي څوک چې یو سل او څوارلس ورته وایي هغوی سورت براءت او سورت انفال دوه سورته ګڼي او څوک چې یو سل او دیارلس سورته ورته وایي هغوی سورت براءت او سورت انفال دواړو ته یو سورت وایي نو سورت د دې معنا درته ذکر کوم اول تلفظ واورا صورت پدې کې د تلفظ دوه طریقې دي غیر محموز لکه عام متداول لفظ هم دغه د صورت ورته وایي او دویم صورت چې حمزه پکې راوړو محموز نو دا دوه تلفظ دي صورت او صورت محموز او غیر محموز په محموز کې دوه توجیهات دي یو توجیه پکې دا ده چې دا مأخوذ ده د سور نه سور بقیت بقیت شی ته وایي پس خورده ته وایي لکه سور الحمار او سور البقره تاسو په د فقه په کتابونو کې وایي نو که غیر محمود شي نو په دې کې دوه توجیهات دي یا په معنا د بقیت الشی سره ده او یا په معنا د سور البنا سور المدینه هغه دیوال چې په آبادی باندې راتاوي او یا په خاری باندې راتاوي نو دا دوه توجیهات دي که غیر محموزي کوي یا په معنا د بقیت الشی بقیت کل شی ان بعضه وي د هر شي ما بقیه دا د مجموعه د شی بعضي وي او دویم دا چې دا د سور البنا نشي او یا سور المدینه دی هغه دیوال چې په آبادی او یا په خاری باندې احاطه کړی وي نو صورت ته ولی صورت وای لاحاطتها بالآیات لکه هغه دیوال چې په آبادی باندې احاطه کړي نو دی صورت په آیاتونو باندې احاطه کړی دا او کوم محموزی کوي او صورت ته ولی صورت وای ځکه دا ما بقیه د ټول قران دا یعنی بعضی د ټول قران دی بقیه تو شی بعضی شی وی نو صورت هم بعض القران دی دا بقیه تو شی د محموز معنی او چې غیر محموزی کوي نو بیا دا دویمه معنا ده سور البنا یا سور المدینه دی نو صورت تم ولی صورت وای لکه سور البنا یا سور المدینه دی دا چې په مدینه او په بنا باندې محیط وي نو دا رنګي صورت دا په آیتونو باندې محیط دی یو دریم قول هم پکې شته بعضی علما فرمایي چې صورت د تصور نه ده صوت باندې نه کوسین باندې د تصور نه او تصور په معنا د علو او د ارتفاع سره ده صورت تم د دی وجه نه صورت وای لارتفاعها بكونها كلام الله د قران کریم سورتونه چې دا ډېر اوچته مرتبه والا دي ځکه د الله کلام ده د صورت تعریف دا خو معنا لغوي و په معنا لغوي کبره نه پوښ درې معنا غاني لغوي مې درته ذکر کړ که محموزي کوي په معنا د بقیت شي که غیر محموزي کوي نو په معنا د سور المدینه او سور البلد نو صورت تمولي صورت وای لکه سور المدینه او سور البلد چې دا په مدینه او په بلد باندې محیط وي نو دا رنګ دا صورت په آیتونو باندې محیط وي او دریمه معنا لغوي مې درته ذکر کړه صورت ته تصور نه دی تصور او تصور ارتفاع ته وایي او صورت ته مولي صورت وایي لارتفاعها ځکه د دې مرتبه ډیره اوچته ده ځکه د الله کلام ده درې لغوي معنا غواړي د صورت لپاره او اصطلاحي معنا یې زده کوي اصطلاحي معنا یې د قران یشتمل علی ذی فاتحه و خاتمه قرآن یشتمل د قرآن هغه حصہ ده چې مشتمل ای په فاتحه او په خاتمه قرآن یشتمل علی ذی فاتحه و خاتمه د قرآن کریم د دې سوراتونو د نمونه چې کوم دي دا توقیفی دي دا په احادیث او په آثارو کې ټول راغلي خپدې کې حکمت څه دی چې قرآن کریم کې الله پاک یو سلو سور له سورته جوړ کړو ټول قران یک دم د الحمدلله نه شروع کو والناس ولې وندرولو په دې منځ کې دا سورتونه سورتونه شو ټول یو سل او څوار له سورتونه شو نو په دې کې حکمت علما دا بیان کړی دی وسر فی تصویر القرآن تحقیق کون سورته بمجردها معجزه کچرته الحمدلله نه شروع تر والناس پورې داسې یکدم قرآن وی او په منځ کې سورتونه نه وی نو خلکو به ویلو چې دا مجموعه د قرآن دا یوه معجزه ده حلال کې دا مجموعه د قرآن یوه معجزه نه ده دا یو سل څوارلس معجزې دي هر صورت ځان ته ځان ته معجزه ده نو انسانانو ته په دې تنبیه ورکول دي چې هر صورت مستقله معجزه ده نو دا پکې علما او حکمت بیان کړی دی چې الله په قرآن یو سل څوارلس صورت ولې کړه د صورت پسې ورسته آیات ده د آیات یو معنا لغوي ده او بل معنا اصطلاحي ده په لغت کې آیات په معنا د علامه سره ده لکه یو ځای کې الله پاک فرمایي ان آیت ملکه ان یاتیکم التابوت ان آیت ملکه یعنی ان علامه ملکه علامه د بادشاهي د توالد ده نو آیات په معنا د علامه سره ده او په اصطلاح کې د آیات معنا ده قران مرکب من جمل ولو تقدیرا قران مرکب من جمل هغه قران دی چې مرکب د جملو نه ولو تقدیرا اگر چې دا جملې په کې تقدیرا قران مرکب من جمل ولو تقدیرا په دې ولو تقدیرا باندې دفع د یو اعتراض کوو اعتراض داسې واردېږي چې ګوره قران ته وایي چې دا آیات دې ته وایي چې دا مرکب د جملو نه وي نو نون دا یو آیات دی دا خو مرکب د جملو نه نه دی دا رنګي بلې ورځې ته به موږ در شروع کو الف لام میم الف لام میم خو جملې نه دي یو کلمه ده نو بعضی آیتونه یو یو کلمه دي نو دلته په ولو تقدیرا باندې ورته جواب وشو چې قران مرکب من جمل ولو تقدیرا دلته چې تقدیر ولګو نو بیا د دینه جمله جوړیږي الف ولام میم کې چې کله ترکیب کوو نو الته په ترکیب کې بیا تقدیر پکې لګو په نون کې چې کله ترکیب کوو نو تقدیر پکې لګو نو قران مرکب من جمل ولو تقدیرا د قران آیاتونه چې دي په دې کې درې قول دي یو قول په کې دا دی چې شپږ زره شپږ سوه او شپاړس آیتونه دي په قرآن کې دویم قول په کې دا دی چې د قرآن کریم آیتونه شپږ زره دي او مشهور قول په کې دا دی چې شپږ زره شپږ سوه او شپږ شپېته دي نو دا درې قوله دي اختلاف پکې ولې راغلی چې څوک وایي شپږ زره شپږ سوه شپاړس دي څوک وایي پوره شپږ زره دي او څوک وایي شپږ زره شپږ سوه شپږ شپېته دي وجه د اختلاف وقفونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دي کله رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو ځای کې وقف کړي نو بعض علما غي ته مستقل آیات وایي او کله بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم هلته وقف نه کړي دا غي نه مخکې په بل ځای کې وقف کړي له دې وجې نه بعضې نور علما هغې ته مستقل آیات نه وایي بلکې په کوم ځای کې چې وقف کړی هلته ورته آیات وایي نو سبب د اختلاف چې د وقوف النبي صلی الله علیه وسلم علی رؤوس الآیات وقفونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دي په سرونو د آیتونو کې په اواخرو د آیتونو کې نو د دغه اختلاف د وقفونو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د علماو اختلاف راغلو وثلاثه وعشرون الف وستمئه حرف واحد وسبعون حرفا نو درې لکه درویش زره شپږ سوه او یو اویا دا په قرآن کریم کې حروف دي دا آیتونه د قرآن زر آیتونه علما فرمایي چې دا د ترغیب دي زر آیاتونو کې ترغیب ذکر شوی دی دا شپږ زر شپږ سو شپږ شپږ آیات چې بعض علما فرمایي نو دوی بیا تعداد داسې پوره کوي چې زر آیاتونه د ترغیب دي زر آیاتونو کې د الله اوامر دي او په زر آیاتونو کې نواهی دي په زر آیاتونو کې قصص دي په زر آیاتونو کې وعید دي او په زر آیاتونو کې امثال دي او د حل او د حرمت آیتونه 1500 دي دا خو په مسوری شاشی کې ویلي دي احکام او آیتونه 1500 دي او ناسخ او منسوخ دا په کې شپږ شپږ آیتونه دي شپږ شپږ آیات ناسخ او منسوخ نو دا سورتونه په اعتبار د ناسخ او د منسوخ سره څلور قسم دي بعضې هغه سورتونه دي چې ناسخ او منسوخ پکې دواړه وي 25 سورته دي دا ناسخ او منسوخ چې پکې دواړه نو دا 25 سورته دي بعضې سورتونه داسې دي چې یوازې منسوخ پکې وي ناسخ پکې نه وي هغه 43 سورته دي او بعضې سورتونه داسې دي چې فقط ناسخ پکې دي منسوخ پکې نشته نو هغه شپږ سورته دي او بعضی صورتونه داسې دي چې نه پکې ناسخ شته نه پکې منسوخ شته هغه څلويخ صورت دي نو په اعتبار د ناسخ او د منسوخ علما د صورتونه داسې تقسیموي خو به هر تقدیر کم آیتونه چې د ناسخ او د منسوخ ولا دي تخمي صورتونه درته بیان کړي صورتونه په اعتبار د ناسخ او د منسوخ سره څو شو څلور بعضی هغه صورتونه دي چې ناسخ او منسوخ پکې دواړه هغه 15 صورت دي چې یوازې منسوخ پکې وي درې څلوي صورت دي چې یوازې ناسخ پکې وي شپږ صورت دي او چې یو پکې نه هغه څلوي صورت دي خو آیاتونه په اعتبار د ناسخ او د منسوخ سره نو شپږ شپته آیات دي په صورتونو کې بحث دی تقسیم د سورو درته ذکر کوو په صورتونو کې تقسیم دی یو تقسیم په صورتونو کې مکی او مدنی ته دی دویم تقسیم په صورتونو کې سفری او حضوری ته دی دریم تقسیم په صورتونو کې نهاری او لیلی ته دی بل تقسیم په صورتونو کې صیفی او شتائی ته دی او بل تقسیم په سورسونو کې فراشی او نومی ته دی او بل ارضی او سماوی ته دی نو مختلف تقسیمات دي پکې او دا مشهور تقسیم چې تاسو په دورو د تفسیر کې وایي اکثر درسونو کې تاسو وایي حبیب النسابوری رحمه الله فرمای دا کتاب د التنبیه علی فضل علوم القرآن نو التنبيه على فضل العلوم القرآن په دې کې لیکي چې په قران کریم کې ډیر علوم دي خو من اشرف العلوم پکې علم النزول او ترتیب د سور دی چې کم مکی دی او کم مدني دی نو په ټولو کې اشرف العلوم دا دی چې دا تا ته پته ولګيږي چې کم مکی دی او کم مدني دی او بیا فرمای حبیب النسابوری رحمه الله من لم يعرفها ويميز بينها لم يحل له ان يتكلم في كتاب الله چا چې مکی او مدنی صورتونه ونه پیژندل او د دواړو په مابین کې تمیز ونه کړی شو لم يحل له ان يتكلم في كتاب الله هغه ته نه ده جایز چې د الله په کلام کې خبرې وکړي یعنی تفسیر وکړي نو اهم بحث دی ابن عربي رحمه الله فرمایي چې د قران سورتونه مختلف تقسیمات لري یو مکی دی او بل مدنی دی په مکی او په مدنی کې درې اصطلاحات اول در تراجح اصطلاح ذکر کوم راجح اصطلاح په کې دا ده چې مکی دی ته وایي ما نزل قبل الهجرت چې د هجرت نه مخکې نازل شوی وي دی ته مکی وایي او مدنی دی ته وایي چې ما نزل بعد الهجرت چې د هجرت نه وروسته نازل شوی نو مکی دا چې د هجرت نه مخکې نازل شوی وي ولو که په مکه کې نه نازل شوی خو چې د هجرت نه مخکې نازل شوی وي نو دې ته مکی وایي او مدني دې ته وایي چې د هجرت نه وروسته نازل شوی وي بیا که په مدینه کې نه ویم نازل شوی خو چې د هجرت نه وروسته وي نو دې ته مدني وایي نو مشهور اصطلاح پکې دا ده او راجح اصطلاح ده دویمه اصطلاح بعض علما ذکر کوي چې مکی دې ته وایي چې په مکه کې نازل شوی وي مانوزل بمکه او مدنی دی ته وی چې مانوزل بالمدینه کم سورتونه چې په مکه کې نازل شوی وي دي ته مکی وای او کم چې په مدینه کې نازل شوی وي دي ته مدنی وای نو دا قول راجح قول نه دی ځکه د دې قول مطابق بیا داسې سورتونه مشته چې نه په مکه کې نازل شوی دي نه په مدینه کې نازل شوی دي په یو حدیث کې راځي انزل القرآن فی ثلاثه امکنتن قرآن کریم په دریو ځایانو کې نازل شوی دی مکه والمدینه والشام بعضی صورتونه په مکه کې نازل شوي بعضی په مدینه کې نازل شوي دي بعضی په شام کې نازل شوي دي نو دا کم چې په شام کې نازل شوي دي د دې بچنو شي دا شامی صورتونه او شامی آیتونه په کې واسطه پاتې شو د دویم قول مطابق دویم قول خداو چې مکی هغه ته وي چې په مکه کې نازل شوي او مدنی هغه ته وای چې په مدینه کې نازل شوی وي نو دا کم چې په شام کې نازل شوی دی ته به څه نوم لګو نو دا دویم قول ضعیف قول دی اول قول راجح چې قبل الهجرت مکی دی او بعد الهجرت مدنی دی دریم قول هم پکې شته چې مکی هغه ته وای چې په هغه کې خطاب اهل مکه وته وای او مدنی هغه صورتونو ته وای چې په هغه کې خطاب اهل مدینه وته وای دا د علماو اقوال یعنی په دې کې موږ تقلید ته محتاج یو دا تعریفات موږ تقلیدن کړی دي و بیا هم دغه تعریفات کوي دا درې تعریفات چې درته ما ذکر کړل او دی یو تراجح هم وایي چې د هجرت نه مخکې نازل شوی دا مکی او چې د هجرت نه وروسته نازل شوی دا مدني و بیا هم وایي دا تعریف راجح دی ولې راجح دی چا ذکر کړي آیات او حدیث کې نه دی راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په دې کې څه منسوب قول نشته په دې کې د صحابه او اقوال راغلي دي موږ صحابه ته حجت وایو زموږ تعریفات صحیح دي او غیر مقلدین صحابه ته حجت نه وایي لہذا غیر مقلدین وابیان دي د مکی او د مدني تعریف دي مکی کم صورتونه دي او مدني کم صورتونه دي د خپل اصول مطابق دی وکی د دوی اصول دا دي چې آیات او حدیث آیات کې نه دی راغلی چې مکی څه ته وایي او مدني څه ته وایي او د پیغمبر علی السلام په کوم قول کې نه دی راغلی چې مکی او مدني څه ته وایي دا د امتیانو اقوال دي چې ما تاسو ته خدمت کې پیش کړو او د امتیانو د اقوال منل تقلید دی نو موږ مقلدین یو لدی وجنه دا تعریفات کولې او غیر مقلدین دا تعریفات نشي کولای دا د مکی او د مدني بیان چې ما درته دویم تقسیم په صورتونو کې سفری او حضوری ته دی دا تقسیم اکثر علما نه کوي دا ډیر مشکل دی سفری او حدوری خو زه درته مختصر وایم اکثره حصہ د قران په حدور کې نازله شوې ده او لږه حصہ د قران په سفر کې نازله شوې ده یو درې مثال به درته پیش کوم چې په سفر کې کوم حصہ نازله شوې ده الله پاک فرمایي واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى دا په سفر کې نازله شوه، رسول الله صلی الله علیه وسلم په حجة الوداع کې و، مسافر و، مکې مکرمې ته تللی و، الله پاک دا آیات کریمه نازل کړو چې واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی، دارنګه الله پاک فرمایي لیس البر بان تأتوا البیوت من ظهورها، دا د حدیبیې په کال باندې نازل شو، په دې ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مسافر و. او دارنګي الله پاک فرمای امن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون الى اخره دا یوم فتح مکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د فتح د مکه په کال باندې مکه مکرمه ته راغلی او مسافرو نو دا آیتونه الله پاک نازل کړ امن الرسول دارنګي وتقو یوما ترجعون فيه الى الله دا ما چې درته ویل چې کوم اخیرنې آیات ده دا د حجۃ الوداع په کال باندې الله پاک نازل کړو نو یو څلک مثالونه دي د سفری د پاره علامه سیوطی رحمه الله په الاتقان فی علوم القرآن کې ذکر کړی دی بل استیعاب هغه کم چې سفری دی نور اکثر حصہ د قرآن چې د په حضور کې ده یعنی په حالت د اقامت کې نازله شوی ده رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه کې مقیم نو دا مې مختصر تقسیم درته وکړ د سفری او د حضوری په صورتونو کې یو بل تقسیم هم شته نهاری او لیلی ته ابن حبیب النسابوری رحمه الله هغه فرمای دي کې مختصر الفاظ درته وایم ابن حبیب النسابوری رحمه الله فرمای نزل اکثر القرآن نهارا اکثر حصہ د قرآن د ورځې نازله شوې ده او لږه حصہ د شپې نازله شوې لکه په سفر کې چې لږه حصہ د قران نازله شوې ده نو د شپې هم د قران ډیره لږه حصہ نازله شوې ده یو درې مثال به د دې درته پیش کوم چې د شپې نازله شوې ګوره آیت د تحویل القبله فول وجهك شطر المسجد الحرام بعض علما فرمایي چې دا د سحر په منځ کې نازل دي راجح قول په دې کې دا دی چې دا د مازیګر د مانځه په ټیم کې نازل شو خو یو قول په کې دا دی چې تیاره وه نهاري عرفي نو شروع شوی نهاري عرفي د طلوع الشمس نه شروع کیږي د مرختو نه شروع کیږي نو عرفي ورځ نو شروع شوی اگر چې شرعي ورځ شروع وه نو آیات د تحویل القبله نازل شو او د سورت آل عمران اخیری اخیرنی آیاتونه دام د شپې نازل شوی د حضرت عائشه رضی الله عنها حدیث دی ان بلالا اتى النبي صلى الله عليه وسلم يؤذنه لصلاه الصبح ووجده يبكي فقال يا رسول الله ما يبكيك قال وما يمنعني ان ابكي وقد انزل هذه الليله ان في خلق السماوات والارض حضرت بلال رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د سحر د مانزه د اعلان د پر راغلو رسول الله صلی الله علیه وسلم جړل بلال رضی الله عنه ورته فرمایل چې ولې جړې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې نن شپه د آیات کریمه نازل شو ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار دا آیتونه نو شپه نازل شو او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ویل لمن قرأها ولم يتفکر فيها دا هغه چا د پر هلاکت دی چې دا آیتونه ولولي او په دې کې تفکر ونکي ان فی خلق السماوات په دې باندې تفکر په علم الریاضی باندې کیږي نو علم الریاضی ډیر ضرور علم دی نو د دې لوستل ضرور دی اوس په وفاق کې داخل شوی دی د موسی خان بازوی رحمه الله ریاضی په کې داخله شوی ده د متقدمینو ریاضی مشر چغمنی او تسریع او کوشجی او سبع شداد دا د ریاضی بهترین کتابونه او دا بچی دی اوویلی د الله قدرت ته به عقل حیران شو نو په دغه علم ریاضی په طریقه باندې تفکر د الله په آیتونو باندې کیږي نو ګوره دا آیتونه د شپې نازل شوي ان فی خلق السماوات والارض یو دریم مثال بم درته ذکر کوم ټول سورته انعام د شپې نازل شوی عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمای نزلت سورۃ الانعام بمکه لیلا جمله سورۃ انعام د شپې نازل شو یکدم نازل شو حولها 70000 ملک یجرون بالتسبیح دا چې کله نازلې دونو د دې ګرچا پیرا او یا زره ملائکه وی او چغي والي په سبحان الله سبحان الله باندې د سبحان الله اوازونه کول نو ټول سورته انعام د شپې نازل شوه سورته مریم هم د شپې نازل شوه سورته المنافقین هم د شپې نازل شوه سورته المرسلات هم د شپې نازل شوه او المعوذتان قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس رسول الله صلی الله علیه وسلم د علاج د پر الله پاک د شپې نازل کړ نور اکثره قرآن چی دی د ورځی نازل شوی دی خو دا بعضی حصه یې د شپې نازله شوی ده دا کومه چې د شپې نازله شوې ده د دې تفصیل علامه سیوطي رحمه الله په الاتقان فی علوم القرآن کې علی الاستيعاب کړی دی چې کومه حصه د شپې نازله شوې ده بل تقسیم په قران کریم کې سیفی او شتائی ته د وړي څه شي نازل شوی دی د ژمي وړي او ژمي یو مفسر دی واحد رحمه الله په دې کې دا نشته چې اکثره حصہ د وړي نازل شوی دی او بعضي حصہ د ژمي نازل شوی دی یا بالعکس د وړي او د ژمي تفصیل کې دا نشته چې څومره د وړي نازل شوی دی او څومره د ژمي د ژمي نازل شوی دی خو صيفي او شتائي بعضي صورتونه په اوړي کې نازل شوي دي بعضي په ژمي کې نازل شوي دي د کلالې په باره کې دوه آیتونه راغلي دي قران کریم کې احداهما فی الشتاء دا په سورته نساء کې چې کوم د کلالې آیات ده دا په ژمي کې نازل شوی او په اخر د سورت نساء کې چې کوم د کلالې دویم آیات ته دا به په وړي کې نازل شوی دی د کلالې دوه آیات دي یو په ژمي کې نازل شوی دی چې په اول د سورت نساء کې دی او یو په ژمي کې نازل شوی دی چې په اخر د سورت نساء کې دی اليوم اکملت لكم دينكم دا آیات کریمه په وړي کې نازل دا بهترین آیات او د اختر آیات دا وتقو یوما ترجعون فيه الى الله دا کوم چې ما درته ویل چې اخرنه آیات ده دا په وړي کې نازل نو د قران اخرنه آیات په وړي کې نازل شوی ده وتقو یوما ترجعون فيه الى الله دا رنګي سوره النصر اذا جاء نصر الله دا په وړي کې نازل شوی ده چې په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات تنبیه و او په ژمي کې یو مثال درته ذکر کوم ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم دا د افک واقعا چې دا د په ژمي کې نازله ده نو دا یو څه مثالونه مې د وړي او د ژمي درته ذکر کړم نو ګوره صورتونو کې یو بل تقسیم دی صیفي او شتائی ته وړي او ژمي بعضي صورتونه د وړي دی او بعضي د ژمي بل تقسیم دی په صورتونو کې فراشي او نومي ته فراشی پیغمبر علی السلام په بستر پروت دی خو ود نه دی په دې حالت کې الله پاک وحی نازل کړی او په خوب کې چې پیغمبر علی السلام ود دی په دې حالت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بعضی آیتونه نازل کړی نو فراشی یو مثال درته ذکر کوم والله یعصمک من الناس الله پاک به تا د خلکو نه ساتي رسول الله صلی الله علیه وسلم ګارد لرلو باډي ګارډان لرل د شپې د آیات کریم منازل شو والله یعصمک من الناس نو باډي ګارډان یو شړل لري یوازې وته شو نو دا فراشي دی ودنو خو په کټ کې پروت په بستر پروت او دارنګه غدری آیات آیات الثلاثه الذين خلفوا وعلى الثلاثه الذين خلفوا دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په بستر باندې پروتو چې الله پاک دا آیاتونه نازل کړ نو دا فراشي آیاتونه او نومي آیاتونه داسې آیاتونه مشته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وده دي او د خوب په حالت کې الله پاک پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړی دي دا سورۃ الکوثر چې تاسو تلاوت کوئ ان اعطینا کل کوثر ارضی او سمائی او دریم هم پکشتا بعضی ارضی دي بعضی سمائی دي بعضی منزل تحت الارض فی الغار د زمکه لاندې رسول الله صلی الله علیه وسلم په غار کې او الله پاک ور باندې سورتونه نازل کړ نو دا دریم د اخیرنی تقسیم کې تسلیس کې سماعي صورتونه ارضي صورتونه او ما نزل تحت الارض فی الغار اکثره حصہ د قران ارضی ده پس مکه کې الله پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړي او د سماعي لپاره به یو دوه مثال درته ذکر کړم او تحت الارض فی الغار په غار کې چې کوم سورتونه نازل شوي دي نو سورۃ المرسلات یو مثال دی سورۃ المرسلات تحت الارض فی الغار رسول الله صلی الله علیه وسلم په غار کې چې الله پاک ورته دا وایي ترتیب د سورو په کوم ترتیب چې دا سورتونه مونږ تلاوت کوو دا ترتیب هندي دی او که توقیفي دی جمهور علما فرمایي چې دا توقیفي دی